الرحیم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولا ي... ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى سورة نحل احکام د دین پکې بیانېږي توحید مسله د رسالت مسله د باس بعد الموت مسله په مختلفو طریقو بیانیږي نن پکې دی تخویف دنیوي د دنیا د عذابونو نه يرولو خو ورسره وسره د الله احسانات رور الله هغه لوی ذات بادشاہ دی چې خلکو ته موقع ورکوي ښه زمونږ په شان نه دی چې جلتی کوي داغه یو نامه د حلیم صبرناک کشر دی سړی ګناه کولی او دس الله په ګناه نیولی بنی آدم ګناه کولی او دس الله په ګناه نیولی نن به په دې دنیا کې یو سا ولا شي نه وي جاندار شي بنوي ځکه چې انبیاو نه بغیر چې دا څومره خلک دي هر سړی ګناګار دی که نه دی نو چې بس ما ګناه کولې او ډز تا ګناه کولې او ډز نو نن به په دنیا کې یو سړی هم نه وي او پیغمبران الله را لیږي چاله انسانانو لرالیږي نو چې انسانان نه وي پیغمبران به چیرته وي او الله تعالی چې دا زندسری سونه پیدا کړی دا ساروی نو دا د چا د پاره پیدا کړی دی مونږ لا نو چې مونږ نه وی چاله به پیدا کول ولو یؤاخذ الله الناس کشرینی ولی الله خلق لا ولو یؤاخذ الله الناس کشرینی ولی الله خلق لا بظلمهم په ظلم داغوی مراد د ظلم نسه دی کفر او گناهونه ما ترک علیها نبوی پرخی الله په دې ځمکه ما ترک علیها الله بنوی پرخی په دې ځمکه من دابت یو زنده سره یو ځان د سره به هم نه وي ځکه چې عام خلک خامخا ګناه کوي ابا ختم وي او پیغمبران چې الله را لېږي خلکو له را لېږي چې خلک نه وي چاله را لېږل ساروي او د هر څه چې الله پیدا کوي موږ له پیدا کړي نو چې موږ نه وي بیا الله ساروي سره پیدا کول ولکن یؤخرهم لیکن الله رستو کوي دوی موقع ور کوي موقع ولکن یؤخرهم لیکن الله رستو کوي دوی الی اجل مسمى اغه نیټه معلومه ته الله چې د د مرګ د پاره کوم نیټه مقرر کړي نو هغه ته رستو کوي استاد به وی وګوره ابو جهل ته سونه ظلمونه کول د رسول الله سره د صحابه سره لیکن الله موکا ورکولا ورکولا ورکولا آخر کې چې د الله په گرفت کې راغی کنه نو بیا خلاصو خلاصېدو زینو فاذا جاء اجلهم کله چې راشي هغه مقرر نیټه د دوی فاذا جاء اجلهم کله چې راشي مقرر نیټه د دوی نو لا یستاخرون دوی برستو نشي د دې خپلې نېټې نه ساعتا یو ساعت ولا یستقدمون او نه به هغوی مخکې شي د خپلې نېټې نه بیا د زجر ویجعلون لله او دوی ګرځوي د الله دپاره دا مشرکان ویجعلون او دا مشرکان ګرځوي لله د الله دپاره ما هغه یکرهونه چې دوی بد غني د خپل ځانونو د پاره د الله د پاره هغه سیس ګرځي چې هغه د خپل ځانونو د پاره دوی بد غني دی به کله نه کله وی لا تو منا تو بل او بل وی دیلم الله برخه ور کړی ده تاسو دوی ته مواز کوي چې یا پلانی را په مدد شه امید ګله ته به په خپل ځمکه کې چاله برخه ورکې هلکه په خپله چاله برخې نه ورکوي حصه نه ورکوي باچا په حکومت کې چاته حصه نه ورکوي او الله له څه دي صدار مقرروي وایي دله هم الله دغه دې برخه ورکړې ده دله هم الله د دنیا د نظام د چلولو اختیار ورکړی دی خپل باندې ځان سره شریک نه مني او الله له شریک ثابتوي خپل د ځان د پاره چې دین لور بده غني او د الله د پاره ملایکی لوریانې ثابتوي نو وی ویجعلون دا خلق ګرځوي لله د الله د پاره ما هغه یکرهون چاوی بد غني د خپل ځانونو د پاره وتصف السنتهم الكذب او وی جبه د دوی دروغ ولا دا مشرکان لګي ادي او دروغ وی او وی جبه د دوی دروغ ولا هغه دروغ سدي ان لهم الحسنى چې یقینا شته د دوی د پاره جنت کافر وبوي زمنګ د ذات پورې کمال خته د کمال څنګه چې دنیا زمونږ آباده ده نو اول خو جنت شته نه او که جنت وي جنت په هلته کې هم دا جنت زمونږ وي د مسلمانانو به ني لا جرم یقینا جنت منت نشته د دوی لا ان لهم النار یقینا شته د هغوی دپاره اور د دوزخ دا نه چې کافر به الله په دوزخ کې واچي او بیا به ورته ووایي خیر دی روزه وانهم او دا کافران چې دي په دا دوزخ کې مترک مفرتون مفرتون پرېښودل شوي وي دقه سی به پری خودلی شوی وی سوک به نامم نه یادی تالله قسم په الله لقد ارسلنا الى امم یقینا را لګلی دی من پیغمبران الى امم امتون تا من قبلک مخکستانه لکه څنګه چې مې ته رالېږلې دې امت ته نو دقسې مې مخکني امتونو ته ما پیغمبران رالېږلي دي فزین لهم الشیطان نو ښایسته که دې قومونو ته شیطان فزین لهم الشیطان نو ښایسته که دې قومونو ته شیطان اعمالهم هغه بد عملونه د دوی هغه پیغمبر به چې د کوم عملونو نه دی منې کول شیطان ورته وایي د دې عملونو نه ښه بل نشته دی فهو نو دا شیطان چې دی ولیهم دا ملګری دی د دوی دوست دی د دوی الیوم نن ورځ نن ورځ دقه شیطان د دې خلکو دوست او دا خلک د شیطان پسې زندهباد وای ولهم شته د دوی دپاره عذاب علیم عذاب درناک بیا دې ترغیب د الله کتاب ته وما انزلنا عليك الكتاب او موږ نه دی را لېږلی پیغمبره تا ته کتاب قرآن مجید وما انزلنا موږ نه دی را لېږلی عليك الكتاب په تا باندې کتاب الا لتبین لهم مگر د دې دپاره چې ته بیان کې دوی ته سوت بیان کې الذي هغه خبره اختلاف فيه چې هغه اختلاف کړي دی پاغي کې څوک د توحید خبره کوي څوک د شرک کوي چې دا وته بیان کې څوک د الله په صفاتونو کې دغه کوي چې دا دسې دی او دا دسې دی چې ته وته بیان کې یو د دې د پاره چې دا اختلافي مسلې حل شي او دویم وهدن د پاره د رهنمایي او د هدایت ورحمتا او د پاره د صد رحمت چې دا یو عظیم رحمت دی خدا رحمت دا غچ ارچا د پاره نه دی لقوم یؤمنون د پاره دا غ قوم چې هغه ایمان وروړي والله انزل بیا د الله د توحید دلیل عقلی الکه د الله کارنامی دی زکه عبادت کوي د بل چا کارنامی نشته والله انزل الله راوری من السماء د طرف د اسمان نه ما ان اوب الله هغه لوی بادشاه دی چې د اسمان د طرف نه راوری اوب نو چې اوبه راوری فاحیا به الارض نو الله را ژوندې کی په دې اوبو سره ځمکه را تازه کی الله په دی اوبو سره زمکه بعد موتها پس د مرګ دا غینه د زمکه مرګ سدی او شوالی د زمکه را ژوندیواله سدی لم دیدل ان فی ذالک یقینا پدې کې لآیه یو لوی نه خدا د الله د قدرتونو لقوم یسمعون د پاره دا قوم چې هغه اوري خبره بیا د الله د قدرتونو بیان چرته غوام شته که نشته د شوده الی که نه دی غوانه چې دا شوده الی د الله د قدرتونو بیا اندازې نخې دی پکې دا شوده د کم ځای نه راځي دیګه کم ځای ده دی غولان ځای ته د کم ځای نه راځي دا هغه خېټې نه او په خېټه کې څه دي خو یو طرف ته ینه ده او بل طرف ته هغه خاشونه دي او دا غینه او دا غخ د وینې نه او د خاشړون د مانز نه الله تعالی تاسو ته دا شوده را دغه کی خالص شوده نه پاغي کې وینه وی نه پاغي کې د خشنو صدغی دا د الله یو عظیم قدرت دغه دی و ان لکم یقینا شتد استاسو د پاره فل انعام پشار پیانو کې لعبرتا یو لوی عبرت د الله د قدرتونو یو لوی نشانه و ان لکم یقینا شته د ستاسو لپاره فی الانعام په چارپیانو کې لعبرتا لوی عبرت څنګه نسقیکم منګه سکو په تاسو اسقا یسقی چا باندې وبسکل نسقیکم منګ سکو په تاسو مما د هغې نه فی بطونه چې هغه په خېټو د دې چارپیانو کې دي منګه سکوو په تاسو باندې د هغې نه فی بطونه چې هغه په خېټو د دې کې دي دا بطونه کې ضمیر تاسو راجع کې انعام ته د یاد خیال لري دلته طالبان سوال کوي چې انعام جمع ده که انعام مفرد دی که دا انعام ټکی مفرد شي نو بوتونهی ضمیر ورته راجع کول صحیح شو لیکن قرآن مجید کې یو بل ځای کې دي نسقیکم مما فی بطونها هلته ورته ضمیر د مؤنث راجع دی هغه زنه دا معلومیږي چې دا انعام جمع ده دې زنه دا معلومیږي چې انعام مفرد دی نو موږ وسو وایو وی الکه دا انعام یو لفظ دی یوې معنی ده دا لفظ نه دی انعام دا ګورې مفرد دی خان دا جمع نه ده دا لفظ چې دی نو دا جمع خو دې ته وایي که نه چې مفرد لري لکه رجال مفرد څه دی رجل دا مسلمون جمع ده مفرد څه دی مسلم مسلمات جمع ده مفرد څه دی مسلمتون لیکن د د مفرد نشته نو دا انعام چې دی لفظ چې دی لفظ مفرد دی خو معنی معنی د څه ده جمع ده ګوره چارپایان د دې وجه نه چې څوک یې د لفظ ته ګوري نو مفرد ضمیر ورته راجع کوي او چې څوک یې معنا ته ګوري نو بیا ورته څه د ضمیر د مؤنث راجع کوي دلته د لفظ خیال ساتل شوی دی نو مفرد ضمیر منګس کو پتا سو مما د هغې نه فی بطونه چې په ګېډو د دې چارپیانو کې دي من بین فرس دا غمنز د خشړونه و دمن او د وینینا یو طرف ته ویني بل طرف ته دا خاشنی دا لری کینی د دقه مزنه مونږ کو پتا سو باندې څه شی سکو لبنن شودو خالصا خالص پاک سوچا ما وی نه پکې چرته د وینې صدغه یي نه پکې د خاشنو وي که ستاسو کله نه کله د غوا په شودو کې وینه راځي نو هغه دغه لري دغه نه دا دلته چرته دی تکي دغه راغلي زخم راغلي خالصا خالص سائغا پاسارت پاسانه تیریدونکي لشاربین د پاره د سکونکو الکه که په بوډه اسکه غم تیرولی شي که په ځوان اسکی هم که اوس یو ماشوم پیدا شو د دوه ورځو ماشوم دی په هغه باندې اسکی هم په کلاره تیریږي سائغن چې په کلاره تیریږي په اسانه تیریږي لشاربین د پاره د سکونکو یو ومن ثمرات النخیل او د میوو د کجورونه والاعناب او د انګورونه دا د الله بل احسانات الله د لدونه کجوري درکي الله د لدونه انګور درکي چې په کجورو خوراک باندې ستړي شي په غانګورو خوراک باندې ستړي شي نو بیا ته څه کوي څوک ته جوسونه وباسي او څوک ته بل څه وباسي دا مکی صورت ته او په مکه مکرمه کې شراب حرام نوخه نو ځکه الله احسانات بیانوي دا الله احساناتو ته ګوره چې دا تاسو چې شراب جوړوي دا د سنه جوړوي دا ماغه د کجورو د میوې نه د انګورو نه د انګور د لسوک کوي دا کجور د لسوک کوي ا دومره ده چې تتخذون منه تاسو جوړوي دا غینا سکرن شراب دلته تش سکرنی وی ورزقا حسنا او رزق خیسته رزق سره حسنا وی خو دا سکرن سره حسنا نه وی معلومیږي دا چې دا خشه نه دی اگر که دغه وخت کې حلالو او قران وته خشه نه وی ان فی ذلک یقینا پدغه کې لآیتا یو لوی نخه ده د الله د قدرت لقوم یعقلون د پاره دا قوم چې هغه عقل کوي راشه د الله تعالی بل قدرتونو ته وګورئ و اوحى ربک او الله الهام کړ او وحی او الهام کړی دی ربستا الهام دغه ته وایي په زړه کې اچول تاسو وایې حکم الله دې مچو ته ویلي دي چې یا مچو دسې دسې کار کوي و اوحا او الله په زړه کې اچولی دی ربک رب ستا یا حکم کړی دی رب ستا الی النحل په حې سره نحل دا تورې مچې نه دي د ګبین الله تعالی حکم کړی دی الهام یې کړی دی او په زړه کې یې شولي دي دې تورو مچو ته څه ان اتخذي چې ته جوړوه ان اتخذي چې ای مچې ته جوړوه من الجبال په غرونو کې بیوتن کورونه اکثر چې د مچو ګبین ګوره تاسو نو دا په غرونو کې چې کم چودونه یې کناغي کی ومن الشجر او پهونو کې په ونو کې هر کال د ون دغه راځي مچه او هغه هغه کوي و مما او په هغه کې یعرشون چې دا خلک اوچتای دا سپرونه او دا دغه دی په دې کې جوړوي ان اتخذي چې ته جوړوا من الجبال په غرونو کې بیوتن کورونه و من الشجر په ونو کې و مما او په هغه سپرونو کې یعرشون چې دا خلک اوچتای دا کورونه جوړوه نو ما وی تاسو د الله قدرت ته به وګورئ چې دا دوی کم کور جوړي او هغه کور کې کم هغه سوړه دوی جوړي چې په شات پکې دغه کوي او په یو عجیبه طریقې دغه کوي زما خیال دی ار یو دغه چې تاسو راواله دا مسدس شکلی سلور ګوټم نی درې ګوټم نی مسدس دغی شپږ زاوی باغې کې دا کور جوړی دا سه استادی چې سړی وتاریان شي بیا چې د پاسه دا کور ډک کی او دوی په هغه کومه پرده جوړه کی عجیبه غوندی وی ثم کلی او بیا خورت من کل الثمرات د هر قسم میوونه فسلکی او زت سبول ربک پلار پاغلارو د ربستا الله چې ستا د پاره کمی د تلو د راتلو لارې مقرر کړی دي زلالن په داسې حال کې چې هغه اسانی تا ته دا مچه نه ده د دې ځای نه به هغه چروازې ته لاړ شي لورې علي مجیده پورې به لاړ شي دا ځنګلي دا نورې خو لږې کمه کلي دي دغه چې د پرمي دا غټې کمه کلي دا به لاړ شي روره د هغې سره خپل داسې ریډار لګېدلی دی چې په کومه لار تلي بلکل په حقه لار راځي نه ترې غلطېږي او نه بل څه کېږي دا لارې ورته چا اسانې کړي الله فصلو کی عزت او سبول ربی کی پلارو د خپل رب زللا په داسې حال کې چې هغه اسانی تا ته که تاسو وایئ چې په مچو خلک څه کوي و یخرجو من بطونها روزي د هغې د خېټو نه یخرجو روزي من بطونها د خېټو د هغې نه شرابن شاد شراب شراب دغه ته وي د سکلو شي ته مختلف الوانه چې مختلفي رنگونه داغي زنه سپین شاتی زنه خړی زنه بل شانتی فيه پدې شاتو کې شفاء شفای للناس د پاره د خلکو په دې شاتو کې شفای ځنې داسې وي چې ډارک شفای ځنې داسې چې نور شینه وسره یو ځای کی دا بهترین نسخې چې زمونږ حکیمان صاحبان جوړی زیات پکې دا شات استعمالی تاسو ویلی نو یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی چې حضرت خېټه مخ او ارور خېټه می خرابه ده وای شات په دغه کا دا دستونی وو وی شاد په اوسکا چې هغه په اوسکل نورم زیات شو وی سیب زیات شو وی منډه بیا په شاد اوسکا چې بیا په اوسکل بیا راغی شاه خو زیات شو ګرم دی وی بیا په اوسکا الله وی فيه شفاء للناس ټیک د چې په حالت د دستونو کې بنیادم له شات ورکول نه پکار ځکه دا نور هم د خېټه کرمي او غالبا رسول الله ته د وحي په ذریعه باندې دا معلومه شوی و چې د دې سړي د پر دستونه خري ځکه د په کلمو کې دا غټي موټي وي ګن بلا پکې نختی نو داغه فایده دا و چې داغه خو بهږي چې دا ګن بلا ته اوزي نو فيه شفاء پدې کې دوی د لناس د خلکو د پاره ان فی ذالک یقینا پدغه کې لآیه یو لوی نخه ده د الله د قدرتونو لقوم یتفکرون د پاره دا غ قوم چې غ فکر کوي بیا راشه د الله احسانات ته والله خلقکم الله پیدا کړی تاسو دا یو احسان ثم یتوفاکم بیا به الله مړ کی تاسو دا بل احسان ځکه تاسو ویلیو د مسلمان د پاره مرګ څه دی دا احسان دی تاسو ویلیو کنه الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب دا مرګ یو پل دی چې دوست دوست ته رسي استاد به وي په خدای یقین وکړي چې جنت په سترګو نه ویني چې کمې پورې د مرګ نی راغلی اول به د مرګ په پل باندې تیریږي نو بیا به جنتي ذلیل عمر ته راشي پیغمبر اسلام به په خپل هم دعا کوله امت ته هم دا ویلي دي دا دعا کوي چې خدایه ذلیل عمر ته مې مه رسې چې بیا داسې وخت ته ورسېږم چې په خلکو بوت شم او خلک رانه کرکه کوي علما وایي کم سړی چې تلاوت کوي په کثرت سره دا د الله وعده ده چې الله به دې داسې وخت نه رسوي ټیک د سل کال عمر به وي خو داغه بدن به کنټرولي نه به میتیازې په کټ کې کوي نه به غول په کټ کې کوي هغه به هر شی خپل ځای ته رسوي وایي الله هم دې وخت ته ولې ورسوي لکه لا یعلم د دې دپاره چې دی بیا نه پوهېږي بعد علم پس د پوهې نه شی اپس شی څه وخت کې خو دی په هر څه باندې پوه هرې خبرې پوښتنه به خلکو د دې کوله خو چې دا کله بیا د پړس عمر ته ورسي بیا په هیڅ نه پوهېږي هغه چې ته ورته خبره وکړې په هغې هم نه پوهېږي ان فی ذلک ان ان الله یقینا الله علیم هغه ډېر ښه عالم دی په هر څه قدیر او قدرت لرونکی دی په هر څه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الاولى دعا وکړه یا الله ته زموږ رضا شي یا الله موږ باندې خپل فضل او کرم وکړي رب خپل رحم په موږ